کم کې جمله اقسام اسم او فعل ازحف قسم بیرون دي زه خو څه په دې خبره باندې چې څومره اقسام د اسم کې دي یا څومره اقسام کې فعل د فعل کې دي دا د دې اوو قسمونو نه خارج نه دي خامخا په دې اوو قسمونو کې به څه وي یو قسم اوس دا وایي دا اقسام تفسیره ده اقسام و اقسام دی هغه و اقسام کوم دي شاید په دې شعر کې را جمع کړی دي صحیح او مثال او مضاف لفیف و ناقص و محمود و اجواب چې کچا څومره اقسام د کلمې دي یا اقسام د فعل دي یا د اسم دي یا د فعل نو دې اقسام کې به خامخا چې ویره کا صحیح یو او اقسام کې به یو قسم وي یا به صحیح وي یا به محمود وي یا به معتد وي یا به چې ویل کا مضاف صحیح ساته ویل کی یا کلمې ته ویل کی مقابله د فا او د عین او د لام کلمه کې څه شي حرف علت او همزه او دوه حرف د یو جنس لکه ضربه واخله کوم مثال سره حرف علت هم نوي همزه هم نوي او دوه حرفه یو دي حرف علت تاسو واو او الف او یا دي ته ولې حرف علت وایي علت ویل کیږي مرض علت ویل کیږي چاته مرض ته ویل کیږي ولا لکه څنګه چې مریض په حالت مرض کې وای واشي او دا حروف چې سر راځم کې دینم چې کیږي وای یا لکه څنګه چې د مریض په حالت کې تغییر او تبديل راځي علت په معنا د مرض او د مریض په حالت کې څه راځي تغییر او تبديل راځي څنګه تغییر او تبديل راځي کله مریض څه کله څه چې لکه خراب کله جوړ نو دا حروف هم د دې کې تغییر او تبدیل راځي کله دا په واو طالب سره بدلېږي کله په یا سره بدلېږي کله په یو سره بدلېږي کله په لکه څنګه چې د مریض حالات کې تغییر او تبدیل راځي دا شان ته د دې حروف په اړه کې څه راځي تغییر او تبدیل او تعقیر او جنا دې څه چې ویل کیږي حروف علت د دې درې نمونه دي یو حرف علت هم دی حروف مدم وتویل کی او حرف دینه مو علت د دې عام نه دی کدا و الف متحرک وی کا ساکن سهارا بلای نو دې څه چې ویل کیږي لکه حروف علت لین کله وتویل کله دا حرف علت ساکن وی کما قبل حرکت خپل دین سوي او کا نوی دین هغه وخت وکول کیږي چې دا حرف علت چې چوي ساکن چې کله ساکن وي نو دې تفسیر کیږي او ما دخل وکول مدالو کې ساکن او ما قبل حرکت د خپل دین الف ساکن ما قبل مفتوح واو ساکن ما قبل یا ساکن ما قبل نو په دې صورت کې بیا دې تفسیر کیږي دې سمته وي د حروف علت څو نمونه دي درې ما علت په عام نوم ده بل نوم حرف دین ده او بل نوم څه ده ماته لین کله ورته ویل کی علت په عام نوم لین الف ساکن فما قبل حرکت موافق وي او کا مخالف او ماده الا ورته ویل کی حرف علت ساکن واو ساکن ما قبل مجهول یا ساکن ما قبل مجهول الف ساکن ما قبل مفعول دي صورت او تفصیل کې ورتي کې لکه متو ها نو اول د دین صحیح دی صحیح اول صحیح ویل کیږي ځکه صحیح په معنا د څه سره دی تندرست او سلامت سره دی او د دې حروف چې دي صحیح تم څه کوي ورته چې د دې دا کلمات هم د هر قسم ته حروف علت او صحیح او سلامت سره بل قسم ته محمود محمود په لغت کې مزفوش ته ویل کېږي سره چې د عمله راوتی او په اصطلاح کې چاته چې هغه کلمې کې چې په مقابله د فاء او عین لام کې همزه راغلي په مقابله د فاء کې یا عین یا لام کې راغلي که په مقابله د فاء کې راغلي دي ته محموز الفاول که په مقابله د عین کې راغلی دي ته محموزل که په مقابله د لام کې راغلی دي ته محموزل مثال د محمود الفا لك امر او وزن د څه سره دي فعل مثال د محمود اللام مثال به داغي څنګه لکه قرأ محمود العين سأل او مثال د محمود اللام قرأ او د محمود تولې محمود ویل کیږي ځکه محمود معنی کوزه پوښت یو سړی چې د املا راوتی نو هغه سړی چې په تک کې هغه چې شوی لکه او داغه د پاره په تک او نشي ته برخاست کې تکلیف وي نو دغه شان د حمزه په ادایګي کې چې شه ده هغه تکلیف دی بغیر د تکلیف نه هغه نه ادا کیږي نو دی وجنه دته محفوظ ویل کیږي او بیا چې په کومه کلمه کې حرف علت راغلی وي هغه ته چې ویل کیږي معطل ویل کیږي چې ورته ویل کیږي او بیا تا حرف علت بخالي یا به یو حرف علت فکر راغلی یا به که یو حرف علت فکر راغلی نو یا به مقابله د فا کې راغلی یا به مقابله د عین کې راغلی یا په مقابله ده که په مقابله د فاک راغلی دي ته معطل الفاول کیږي او بل نوم دی مثال که په مقابله عین کې راغلی دي ته معطل العين ویل کیږي بل نوم دی اجواب که په مقابله لام کې راغلی وو نو دې ته ساته او بل ما ما کلام قانون مکه راغله ندی ته معطل اللام ویل کیږي او بل نوم دی ناقص اوس دا وایا چې د ماته مثال په څنګه مثال د مثالو لکه وعده واخلا نو دا معطل الفام ده او مثال هم ده او دې مثال ته ولې مثال ویل کیږي ځکه مثال معنا دا هم مانن او د دې گردانونه چې دې ټول په شان ته د صحیح دي هم مانن د تا دي صحیح دي نو دې وجه نه دې مثال څه چې ویل کیږي مثال ویل کیږي او کچرته په مقابله ده عین کې راغلی و نو دې څه چې ویل کې کلکه اجواب ویل کې یو نو معطل عین بل می چې ده لك قال او بعث في قول او ضياع دې ته ولې اجواب ویل کې ځکه اجواب ته جواب نه ده او جواب چې ته ویل کېږي خېټه تا نو دې ته ځکه اجواب ویل کې چې د خېټه د حرف سین چې شي ده خالدا او کلام کلمه کافر علت راغله نو دې ته معطل الله مول کې بل می چې کېده لکه ناقص او معطل الله ته ولې معطل الله مول کې ځکه د ناقص ته ولې ناقص ویل کې ځکه چې د دې په اخر کې څه راغله ده نقصان راغله مثال به څنګه لکه دعا او رما دا پاتل چې دعوا او رما او کدی کلمه کې ظاهر په علت راغلی نو ته ته به چې ول کی تلکا لفیف لفیف ته ولې لفیف پر کې څه لفیف ته لوف نه ده لوف غسل ته ول کېږي دلته په دې یو کلمه کې ظاهر په علت چې شي شي دي راغون ران غسل شي دي لفیف یو قسمه ده مفروق او مفروق کډواله حرف علت سره یو ځای راغلی نو دې ته لفیفي مقرون ویل کیږي لکه مثال به څنګه لکه طوایا طوا او کډواله حرف علت دا جدا راغلی دې ته لفیفي مفروق ویل کیږي لکه وقایا واقع وقا او وقایا او کده چې کلو چې اله کدا کلمه کې ظاهر په دوه کې سره غلي چې سره غلي نو ته څه چې ول کې مضاف او مضاف په قسم یو څو ثلاثه ده او بل څو اربعه ده کدا یو ظاهر پر غلي په مقابله د فا او عین سره غلي یا په مقابله د عین او لام سره غلي نو ته څه چې ول کې دې څه ثلاثه ول کې لکه ما دا دا واخلا او کده چې مقابله د فا او لام اول کې یو حرف سره غلط مقابله د عین او لام ثاني کې چې راغلی ما په دې سره دې معادل جو اربعه وایي دا مضاعف شو لکه چې واخلا زلزلہ او زلزلہ سره واخلا فعل هغه چې څونه علامات یا علامات په کلمې نه څه کې لري اول به د کلمې ماده راو باسي د کلمې څه به راو باسي ماده دا معنا چې دا غي حروف اصليه به راو باسي او چې حروف اصليه دی راو مثل هغه د فعل په کل کې څه کې په مقابله د فوها لام او هغه لفظ چې څه کا نشته په مقابله د فاو عین لام کلمه کې حمزه او حرف علت او په حرف د یو څه راغلي نو راغلي خو پیدا هغه نو بحث تعریفونه وکړي نو اول به څه د کلمې ماده را وباسي او بیا به دا د فعال په وزن کې څه کې ماده به څنګه را وباسي ماده به څه را وباسي چې په کلمه کې څومره علامات دي علامات څه کې یو کلمه کې کوم کوم علامات دي یو علامه د مضارع ده بل علامه د باب بل علامه د تسنیه او د جمع یا علامه د کوم څه دی باندې د باب علامه د مثلا د مضارع یا د یوسیږي او دا تمیز ورته څه دا فاعل دا ټول علامات د کلمې نه لري لري ذکر نو باقي به څه شي ماده به پاتې ماده پاتې چې په فعاله په وزن کې وتلې نو خود به خود به اب تقسیم کې چې لکه مثال په تور باندې یو مثال د څه وایا یو آیات چې راځي یو فعل راځي ينقضون عهد الله ينقضون عهد الله او ينقضون فعل منګه وای چې لکه د دې اب تقسیم معلوم مستقل کو د دې چې راو باسو ماده ماده څنګه راو باسو علامات په ټول دې نه موږ چې کو اوس جن خذونه کې دا یا علامه د مضارع ده دام چې کاله کا دام حذف دام یان خذونه نه خذونه پاتې یا ورپسې دا و علامه د کاله دا فاعل د دام کې لري کا دانون چې درکا جمع نون عربي د دام چې کاله کا لازمه پاتې کیږي چې کیږي لازمه په وزن د الله سمع لازمه فعل نو دا په څه کې وي ها فيقول سفاو فيقول في سند استقبال د پاره یا علامت مضارع د دام درې او قواله په پاتې بدان جمله اقسام اسم او فعل اتحق اقسام بیرون نس ټول اقسام د اسم او د فعل کې دا دوه اقسامونه بیرون نس صحیح دی او مثال دی او مضاف دی صحیح چا ته ویل کېږي ها صحیح انا صحیح هغه ته ویل کېږي چې په مقابله د فا او عین کې او لام کې د اسم کې یا د فعل کې حرف علت او حمزه او تصدیق نبوت حرف علت او حمزه او ظهر په یو جنس نه لکه ضربا دا مثال د فعل د سکون د عمل مثال د اسم دی وزن د فعل او قالو وحرف علت یا حروف علت لري کوم یو دی واو الف او یا جمع کوي چې دا ټول سره یو ځای کې وای شوه محمود دا په ویل کې چې دروي حمزه مقابله فا حمزه په مقابله د فا کې یا په مقابله د عین یا په مقابله د لام دې کوم یاد فعل کې راغلي وان برتی قسمه سودا په څو قسمه سره ده یو محمود الفا ده بل محمود العین ده بل محمود ال ان دې اس کې د مقابله فا کلمه په مقابله د فا کلمې دې سم یا د فعل کې راغلي لکه حمزه بو لکه امر امر دا مثال دې سم امر دا مثال د فعل فاعلون او فاعل او مهموس العين على مهموس العين هغه څه ویل کیږي ومهموس العين هغه چې د مقابله عن کلمه اسم یا فعل په مقابله د عین کلمه د اسم یا د فعل کې همزه بو همزه وی لکه سالون او سالا دا اول مثال د اسم دوی مثال د فعل او محمود الله انا محمود الله مغه تل کیږي چې په مقابله د لام کلمې د اسم یا د فعل کې هغه همزه راغلی لکه قرء او قرأ په وزن د فعلونو فعلا او مطابقت ویل کېږي چې په هر څه کې د دې د یو جسم او بیا مضاف په قسمت یو مضاف ثلاثي او بل مضاف رباعي مضاف ثلاثي د ترکي چې په مقابله د عین کلمې او لام کلمې د اسم یا د فعل کې وهر په یو جسم لکه مدون او مدا دا څه مددا مددون او مد داو فعلن او فعل او مضاعف رباعي هغه څه ویل کیږي چې مقابله د فا او لام اول او مقابله د عین او لام ثاني کې ظهر په یو چې راغلي لکه زلزلہ او زلزال وزن د فعل لا او فعل لا ها ومثالان مثال هغه چې ویل کیږي چې مقابله د فا کلمې دې سم کې یا د فعل کې حرف علت راغلي لکه وعدون او وعدا او قوزن د فعلون فعلا او اجو قابت ویل کی چې په مقابله د عین کلمې د اسم یا د فعل کې حرف علت دی لکه قول او قال وزن د فعلون او فعلا او ناقص هغه ته ویل کی چې په مقابله د لام کلمې د اسم کې یا په مقابله د لام کلمې د فعل کې حرف علت دی لکه رميون او رما وزن د فعلون او فعلا او لفی هغه ته ویل کی چې هغه کې دوه حرف اصلي داغه حرف علت دی لفظ مفصول هغه ته ویل کیږي چې په مقابله د فا او لام کلمه کې حرف علت راغلی لکه وشلون او وشا وزن د فعلون او فعلا